د کتاب تقریب مصطلح الحدیث صفحه د 155 انواع الضعیف من حيث المخالفه مخکې مصنف رحمت الله علیه انواع د ضعیف ذکر کړل په دې اعتبار سره چې داغي په سند کې انقطاع راغلی وي نو د هغې لاندې پنځه نوعې ذکر کړي چې یو په هغې کې و معلق دویم منقطع دریم معزل سلورم مرسل او پنځم مدلس نو اوس د ضعیف هغه انواع ذکر کړي چې اپ اعتبار د مخالفت سره راغلي وي دا شاذ په لغت کښې د شذ یشذ شذوذا د باب نصر ینصرون دی د اصل ثلاثی نه چې دا دلالت کوي په معنا د تفرد او یوازیوالي دارنګ مفارقه چې د یو شي نه جدا شي والخروج عن الجمهور او راوتل د جمهورنا نو په دې معانی باندې دا په لغت کې راځي او په اصطلاح کې د دې مختلف تعاریف دي مصنف رحمت الله علیه صرف د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه تعریف نقل کړي چې هغه په دې باب کې مختار او معتمد تعریف دی خو د ټولو نمخ کې د شاس تعریف امام شافعی رحمت الله علیه کړه امام شافعی رحمت الله علیه د شاس تعریف دا کوي ان يروي الثقه حديثا يخالف ما روى الناس چې ثقه راوي داسې حدیث روایت کی چې د عام خلکو د عام ثقاتو د حدیث مخالف وي امام حاکم په معرفت علوم الحديث کې د شاز داسې تعریف کوي ما تفرد به ثقه وليس له متابع شاز هغه روایت لوي چې ثقه راوي په دې باندې متفرد شي او د دې سم متابع نوي مقصد دا چې د دې حدیث شواهد او متابعات نوي دریم تعریف ابو يعلى الخليلي رحمت الله عليه په خپل کتاب الارشاد کې کوي وای ما ليس له الا اسناد واحد يشذ به ثقه او غيره فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به ابو يعلى الخديري رحمت الله عليه وي شاز غيل وي چې دا غي صرف یو سند وي برابر خبره ده که ثقه راوي په دې باندې متفرد شوی او که غیر ثقه نو که ثقه په متفرد وي نو په دې کې توقف دی احتجاج به پینې کیږي او که غیر ثقه په دې باندې متفرد شوی نو دا روایت بیا مردود دی متروک دی قابل قبول نه دی تعریف معتمد په دې دریو تعریفاتو کې د امام شافعي رحمت الله علیه دی په اصل کې د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه تعریف کم چې به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی دا مستفاد او ماخوذ دی د امام شافعي رحمت الله علیه دغه تعریف نه د امام حاکم په تعریف باندې دا اعتراض راځي چې په دې کې افراد الصحیحین داخل شول ته ما تفرد به ثقه چې پاغي باندې ثقه متفرد وي او سم متابع ورلني د حدیث متابعات او شواهد ني نو افراد د صحیحینو سره بسکه مخکې مونږ ویل وړمبنه حدیث د بخاری دا غریب دی اخیرنه حدیث غریب دی غي سر بسکه او دویم دا چې تا په دې کې مخالفت نه شرط کړي په شاس کې خدا قید معتبر دی چې مخالفت به پکې تا پکې قید د مخالفت نه دی لګولې دا شانت اعتراض د امام خلیلی په دې تعریف امرازي چې تا ور سره قید د ثقم نه دی لګولې د مخالفت تم نه دی لګولې تا دا ویلي که ثقه په متفرد شو که غیر ثقه متفرد شو بلکې تسویه او یو شانتیواله د کړه د شاز او د فرد مطلق په منځ کې لکه مخ کې فرد مطلق چې کم ذکر شول د غریب په انواع او اقسامو کې نو دا درې تعریفونه متقدمین اهل علم ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه وی و اصطلاحا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه په اصطلاح کې شاذ دی لوی چې یو مقبول راوی د دې روایت وکي خدا مخالف وي د روایت د هغه چا چې هغه د دې مقبول نه اولا بالقبول دی اولای چې وې نو مولا علی قاری رحمت الله علیه په شرح د شرح النخبه کې وایي چې په دې سره تل مساوي وته کچرته د مساوي مخالف وي نو غیله بیا شاز نه وایي چې د سره په مرتبه کې برابر دی ځکه که مساوي د روایت مخالفت کړی نو مولا علی قاری وی پاغي کې بیا توقف نه قبول او رد پاغي کې نشته پاغي کې به توقف کول شي دا اولویت به کله په وصف سره لکه یو طرف لا ثقه ده نو بل طرف له صدوق ده ثقه اولاد د صدوق نه او دا اولویت به کله په عدد سره یو طرف له یو ثقه دی نو بل طرف له دوه ثقه دی یا یو طرف له یو ثقه دی بل طرف له درې دی وهذا هو التعريف المختار الذي ذكره الحافظ ابن حجر وإذا مختار او غره تعریف دی چې حافظ ابن حجر ذکر کړي وقال او دای ویلی بأن هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح وإذا معتمد دی معتمد تعریف د شاذ د په اعتبار د اصطلاح سره فقوله المقبول حافظ رحمت الله علیه چې په دې تعریف کې ما رواه المقبول ویلي نو د مقبول مقصد څه دی یشمل الثقه والصدوق ثقه او صدوق دواړو لدا شامل دی دواړه مقبول دي وقوله مخالفا لمن هو اولى منه يعني بمزيد ضبط دا قول چې ذکر کو مخالفا لمن هو اولى منه مقصود په دې سره څه شی دی چې د دنا په ضبط کې داغه زیادت وي او کثرت عدد یا په عدد کې سیواوي او غیر ذلك من وجوه الترجيحات یا د دین علاوه نور چې د ترجیح کوم وجوه دی پاغي کې تناغه سیواوي والرواية الأخرى التي تقابلها وتخالفها رواية صحيحة راجحة أغبل رواية تددي بالمقابل ده أو ددي مخالف راغله أغيل رواية صحيحة راجحة وي تسمى الروايه المحفوظه دا غي نوم روایت محفوظه ده نو محفوظ سلوي ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه چې مقبول راوی دا غي روایت کړي د هغه چا د روایت مخالف چې دنه په مرتبه کې لاندې وي مثاله اوس مصنف رحمت الله علیه مثالونه ذکر کړي د مثالونو په اعتبار سره دام سرګندی کې چې د اقسام سور دي نو مصنف دو مثالونه ذکر کړي معنا او مقصود دا چې دوا قسمونه دي دي خو عام اهل علم د شاذ درې قسمه ذکر کوي یو دا چې شذوذ صرف په متن کې راغلی دویم دا چې شذوذ په صرف په اسناد کې وي دریم دا چې په اسناد او متن دواړو کې شذوذ راغلی نو مصنف به د متن او د اسناد مثال ذکر کی د اسناد او د متن چې یو ځای پکې شذوذ راغلی ابي ارستو ذکر کو مصنف نه ذکر کړی فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه ابن عباس رضی الله عنهما وای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو سړی وفات شوی نور وارثان نه صرف هغه مولا او سید وو چې هغه د آزاد کړو نو د د میراث نبی علی السلام اغله ورکو نو دا روایت د عمرو ابن دینار نه سفیان ابن عینه ابن جریج او نور ثقاتو دغه شان را نقل کړي وخالفهم حماد ابن زید د دې مخالفت حماد ابن زید کړي فرواه عن عمرو ابن دینار عن عوسجه مرسله نو د عمرو ابن دینار نه هغه د عوسجه نه دا مرسلا راوړ ابن عب... لم یذکر فيه ابن عباس ابن عباس رضی الله عنهما په سند کې نه ذکر کړي ابن عینه ابن جریج او نور ثقات دي غیر روایت مرسلا نه ذکر کوي بلکې دا روایت ابن عباس رضی الله عنهما پکې ذکر کوي نو موصولا دی او حماد ابن زید د دې مخالفت کړي نو د خپل استاد عمرو ابن دینار نه هغه د عوسجنه مرسلن ذکر کوي چې ابن عباس رضی الله عنهما پکې نشته نو روایت د ثقاتو چې کوم د عمرو ابن دینار شاګردان دي هغه روایت محفوظ ده او د حماد ابن زید اگر چې ثقه ده د روایت دا غیر محفوظ د شاذ ده ومن او امثله ما وقع الشذوذ في متنه چې متن کې شذوذ واقع شوی دا غي مثال بسي ما رواه عبد الواحد ابن زیاد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه کله چې یو بنی آدم پتا سو کې موضوع کې د سار دوه رکعات وکي نو بیا دې دې اړخ لګی پریودی زی په خپل خي طرف باندې وی فانفرد عبد الواحد من بين ثقات اصحاب الاعمش بروايته من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رواه غيره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الواحد چې د ثقه د عبد الواحد ابن زياد نو د اصحاب الاعم د امام اعمش رحمت الله علیه چې نور کم شاګردان ثقات اثبات دي هغه چې دا روایت د نبی علی السلام نه نقل کړي نو د نبی صلی الله علیه وسلم فعل نقل کړي چې د سار دوه رکعاته سنت به وکړ نو دا غي نه پس به په خي طرف باندې پریوتو لګ آرام به وکړو عبد الواحد ابن زیاد متفرد شوی نو دا حدیث را نقل کړی دی د قول د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې هغه فرمایلی دی چې کله تاسو سنت کوي نو په خي طرف باندې پریوځي اصل روایت چې ده د فعل النبي صلی الله علیه وسلم د محفوظ روایت هغه ده چې کم د اعمش اکثر شاګردانو ثقات را نقل کړي فعل النبي صلی الله علیه وسلم نو روایت د عبد الواحد چې د قول ذکر کوي دا شاذ دی نو دا مثال د کوم شو چې شذوذ فی المتن راغلی وي واما الشذوذ فيهما معا چې په دواړو کې شذوذ راغلی مصنف نه ذکر کړی دا غي مثال بسنګي امام دار قطنی په سنن کې روایت راوړی د عائشه رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یقصر فی السفر ويتم ويفطر ويصوم نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې کله قصر کولو کله به اتمام کولو څلور رکعات مز به کله پورو نو کله به دوا کولو او په سفر کې به کله افطارم کولو کله به روزم نیوا د دې په متن کې د شذوز وجه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې ثابت دي چې دا غي پاغي باندې مستمر عمل او مواظبت پکورو هغه په سفر کې قصر کړی دی ابن قیم رحمت الله علیه نور اهل علم ذکر کړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه چتم په صحیح روایت کې دا نه دی محفوظ چې غي دی رباعي مز په سفر کې پوره کړی وي بلکې همیشه عادت دا او چې قصر به کولو نو دا وجه د شذوذ شو په متن کې چې د صحیح روایتو نه موږ لدا معلومه او معروفه خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتمام په سفر کې نه کړي قصر کړي او د روایت کې څه ذکر شول چې کله به قصر او کله اتمام او وجه د شذوذ په اسناد کې څه ده ثقات اثبات راویان چې د عائشه رضی الله عنها نه دا روایت نقل کړي نو دا موقوفا په دې باندې ذکر کړي محفوظ دا ده چې دا روایت موقوف دی په عائشه رضی الله عنها باندې دا د دې خپل فعلو چې سفر کې کله اتمام کله قصر کله افطار او کله صوم نو دا موقوف دی په دې باندې صرف یو راوی دوه په دې باندې متفرد شوی چې هغه دا د عائشه رضی الله عنها نه مرفوعا نقل کوي نو دا مثال د هغه دی چې شذوذ پکې راغلی وي په اسناد او متن دواړو کې اهل علم ذکر کړي چې دا هغه احادیث نه څه جواب د چې پاغي باندې حکم د شذوز یا د نکارت د مجرد تفرد د وجې نشوي دی د مجرد تفرد د وجنه په هغه باندې حکم د شذوز بعض اهل علم کړه دی نو د دې جواب اهل علم دا کوي چې دا قلیل او نادر دی قواعد چې راغستې شي هغه د کثیر او د غالب نه راغستې شي د قلیل او نادر نه قاعده نه جوړیږي نو په بعض احادیث باندې چې د تفرد د وجې نه حکم د شذوز لګیدل دی دا قلیل او نادر دی یا دویمه وجه دا ده چې د شاذ دوه نوعې دي دوه قسمې دي یو د شاز هغه نوع ده چې پاغي کې مخالفت راغلی وي او دویم د شاز تعریف دا ده چې پاغي کې تفرد راغلی تفرد من لا يحتمل تفرده دا هم بعضی اهل علم د شاز تعریف کړي چې په یو روایت باندې هغه راوی متفرد شي چې داغه تفرد اهل علم نه قبل یا په دکې ضعف یا ضعف پکې نشته صدوق دی خو داسې روایت یې نقل کړی دی چې اهل علم دا روایت د دنه نه قبلې په کار دا دی چې دا روایت ډېر ثقاتو د نبی علی السلام نه نقل کړی وي نو کوم شاز کوم روایت او تفرد باندې چې حکم د شذوز لګیدل نو دا د دې دوی مې نوع سره تعلق ساتي چې تفرد من لا يحتمل تفرده دا سوال کله را کله راشي د ماجستیر په اختبار کې موږ له دا سوال راغلی و چې دا هغه حدیث نه څه جواب دی چې په هغه باندې حکم د شذوز یا د نکارت د مجرد تفرد د وجې نه لګېدلی په شاس کې خو موږ دا ووی چې ثقه به د ثقاتو مخالفت کړی وي یو روایت چې په هغې کې تفرد دی د یو راوي نه راغلی په هغې د شذوز حکم څنګه لګې په هغې کې خدا ممکنه نه ده چې د یو د ډېرو مخالفت کړی دی صرف دغه یو سند دی نو دا غي جواب دغه دوه جوابونه دي یو دا چې دا قلیل او نادر دی او حکم په قلیل نادر باندې نه لګي په اغلب او عام باندې حکم لګي دا غینه قاعده راغسته شي دویم دا چې د شاذ او د منکر دوه تعریفونه کیږي یو تعریف خو معروف ته چې کم ذکر شو چې ثقه د ثقات مخالفت کړي وي یا مقبول مخالفت دا غچا کړي وي چې د دنه اولا بالقبول وي او دویم تعریف دا دی چې تفرد د هغه چا